دا د خرس یو پیدا هغه د علما او کار نه هغه په دې سوزونه باندې چې کوم خلق پويږي تجربه کار خلق دویم د مالک د باغ دی نو د باغ والا د پاره د خرج کې یو فایده بوشي هغه دا چې ماشومان ملمانه تازه میوه خورل غواړي اندازه ولګي دا باغ به دومره میوه کوي بس خپل ماشومان باندې خوراک کول شي مل ور کول شي بل د حکومت د فقراو با دا فائدې از دانه چې دا باغ د لس منوي او هغه بیا په دروغ وایي دا پنځه منه کجوري کړی پښوی نو هم د مالک فائدہ هم د حکومت فائدہ دواړو فائدې شوي خرج کې دو خبرې شوي دریم خرج په دانو کې چر نه راغلی جوارو دانی د وربشو دانی کو د غنمو دانی دی کې خرص نه دراغله په میوجاتو کې خرص فقط په انګور کې فقط په کجورو کې دین علاوه په زیتون خرص نه دراغله جوار غنم چاول دی کې خرص نشته دی خارج مقرر کول اندازه کول د دې سړي کې به دومره غنمو کې او دومره عشر به راکوي نه په دانو کې خرس نه راغلی خرس راغلی فقط په کجورو کې خرس راغلی فقط په انګورو کې په زیتون کې هم خرس نه راغلی ابن عربي رحمت الله علیه قول ته چوکور هغه ډېر خسته قول دی ابن عربي رحمت الله عرضه کې لیکلي خرص باره کې څومره حدیث راځي کړي هغه حدیث کې فقط دوه حدیث صحیح دي یو چې نبی اسلام غزال لاړ اندازه وکړ دا باغ به څوره کجوري کوي هر خارج خپل اندازه وي نبی اسلام واپس تشریف راړ د نبی اسلام اندازه بالکل صحیح انور اندازه صحیح نو یو دا اول خرس کې د خیبر والو د پر خارس مقرر شو يهوديانو پښې شی پټولو نو دا يهوديانو د پاره خارس مقرر شو عبد الله بن روان اندازه ولګو ځکه یهودیانو به شی پټولو نو دا یهود بار خرڅ راغی او که پاکستان کې خرڅ راشي پښوی نو د 500 لک روپو باغ بای پولیس لبه پکې 1000 روپۍ ورکی سور باغ باندې ذکرې دا د لس روپ د لس منو باغ دی ځکه هغه 500 روپۍ ورکړي رشوتي پښوی او کله سر روپۍ دی ورنه کړي نو بیا د لسو منو باغ به کاغذ کې بل کلی دا باغ دی 50 منه کوي پښوی لکه پاکستان کې خرڅو چلو نه بیا به سم کاری نو د ابن نبی قول خرس بارکه دغه دو حدیث نه علاوه بل هیڅ نشته دا نفس اندازه ده باب فی خرس لعنت او بیا خرس کوم د یواز انګور شو او کجوره شو زیتون کوم راغلی دانو کې د سره خرس شته ده نه امر رسول الله ان یخرس لعنت لکه څنګه خرس کېږي د نخلو لیکن وتو خذو زکات زبیبا انګور نه بیا وس کې کما تخذ فی صدق نخل تمرن نخل کې رطبات نه چې بیا کله کجور شي بیا غستې شي دا خرستم کله تاسو اندازه ولګول چې دا باغ دومره میوه کوي فجزو نو بیا دا عاملان بلګي اغدانی به وشو کوي نه نه امر دی کی بيداو شو کوي اوسو اوس میوه په وشو کوي ودع الثلثا حق درې معنا نو سلورم پرې دی یعنی اندازه لګولو چې دا باغ نه من کجوري کوي نو درې پرې دی شپږ منو غړي پښوی ادا باغ دولس من کجوري کوي نو سلور پرې دی ځکه کې دې شهواګان په وجبانی دانه کته غورځېدلې وي یی د مسلم روایت نبی اسلام والسلام فرمایلو یو آسمانی آفت راغی باغ کې شی پاتې شو نو سه اغلی اندازه مخکې نه لګي دور براګي بیا روسته هغه باغ کړي نه دانی یا هوا پوج باندې دانی وغورځي مالک نه بس اغلی ته پر دې مال د دې وجه ماوی ابن عربي رحمت الله قضې خرس باب کې فقط د دې دوه حدیث نه علاوه بل څه یې د سرشته هم نه د خرس د تمر څو وخت پکار دی عبد الله بن رواحه ډیر تجربه کار او نبی له سلام مقرر کړو په يهودو د خیبر ناغه اندازه لکه ول د کجورو حين یتیبا هغه میوه ورکول نه ده پکار چې هغه میوه ردی ده د الله په نوم باندې عمده میوه ورکول پکار ځکه د هر سړي با خوینه نو هر چا دا زړه غواړي چې تازه میوه وخورم نو صدقه کوي نو صدقه د پاره خسته میوه پکار ردی میوه د الله په نوم باندې ورکول غیر مناسب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام من کړ عن الجعور ولون الحبيق دا جعرور کجوري لون حبيق کجوري ايو خذ في صدقه نو قال زواري لونين من تمر المدينه دا دو قسمه کجوري دي د مدینه منورې خو ډیر ردی کجوري فتعن بالعصا نبی الاسلام فتعن بالعصا فی ذلک القنوه وقال لو شار باز صدقه کده دې صدقې مالک خوخه نو تصدق بیاتیب منها عمده کجوري براوړې وکنه خوښوي طالب د پاره داسې مات کړې دومره ورکې روغ روټه ورکې ویخ وزه پښوی روغ روټه نه ورکه دومره ټوکړه ورکه شرمې دلی ستا ماشوم له څوک ټوکړه ورکه نه پد غړي د خدای په نوم نه ټوکړه ورکه خبيسه پوره روټه ورکه بیاتب منها کله مالک خو خو نه نه عمده به ورکه د خدای په نوم باندې ته ټوکړه ورکه روټه مات کی 15 ځای کې یو ټوکړه ورکه نه خپل ماشوم له روغ روټه ورکه طالب لا نیمګړ روټه ورکه ته تصدق بیات منها وقال ان رب هذه صدقه ياكل حشفه يوم القيامه نو قیامت کې هم دغه حشف بخوري دا نیمګړې روټۍ به خدای تعالی درکړي پښوی دلته روغ روټۍ نو کړې طالب ته خدای تعالی ککوړې به درکړي دا ککوړې پښوی ته روغ روټۍ ول نه ورکړي جی باب زکات الفطر وبه قال حدثنا الفطر زکات الفطر نو زکات رمضان صدقات الفطر دا ټول اسامی باندې مسماوي صاحب غنا غنا نامی شته او کنه لکه مثلا کور کې جامې دي د حاجت اصلي نه علاوه نورې جامې دي حاجت اصلي نه علاوه نور وخې دي دا ټول به محسوب کیږي چې محسوب شي یو نصاب تر رسیده لکه شپېتو زرو ته شپېتو زرو تر رسیده نو دا سړی صاحب غنی ویل کېږي صاحب نصاب ان که سیاب مستعمله وي په باب د ساتو فطر دغه تلوي سبب راس یمونه ده نو صدقه فطر ادا کول پکار دی ور زکات کې مال نامی شرط دلته مال نامی نه دی او زکات لپاره حولان حول شرط اختر شپه کې سړی دومره پیسې جمع شوي چې دی نصاب جوړیږي که نصاب نه کم جوړیږي نو بیا هم دله صدقه فطر ادا کول پکار دی د عین احناف شوافیو په نسبان دي د دورځې خرچه وي نو بیا صدقه فطر ولا ورکول پکار دي لیکن یو ورځ به ورکې بل ورځ داخلي د بل نه نو کم از کم غنا پکار دي لیکن دې کې دا دومره احتیاط مال نامی نه د پکار زوري نه ده حولان حول نه ده پکار اختر شپه کې دومره پیسې راشي چې نصاب د سړی ګرځي نو علیه صدقه الفطر ذکر راس یمنو باندې صدقه ده زکات الفطر نو دا زکات رمضان فواید کې فائدہ بشي د رمضان په سام کې چرته غلطي شوې ده کمې زیاتې شوې نو په دې صدقې سره الله پاک هغه جبیره جوړي ومن ادا بعد الصلاه ندام صدقه دا من الصدقات عبد الله بن عمر مخکې ورکول چې د غریب چې د فارغ البال مزو کی خوشوي او چې اختر مز ته ودرېږي د د په ځړ کې راځي زما مامان بسکټ نشته میټای نشته خپه وي نو مخکې نه ادا کول بهتر مخکې په کار دی بلال بن عمر یو ورځ دوه ورځې مخکې ادا کول او په دې وخت کې مروز دوه ورځې مخکې ادا کول پکاري اختر پر اوسو دکانونو ټول بند وي نو مخکې نه غریب سړی ځان خپل کور ته میټای راړي جامې جوړي زکات الفطر نو که غنم نه ادا کوي زمونږ زمانه غنم دي نو دو کیلو غنم شو مدین د نور سوزن ادا کوي نو من رمزه سا من تمر سلور کلو شو کجورونه سا من شعیر سا من زبیب او د غنم نو ورکی نصف سا هغه وخت کې کم دا کجوري و غیره دا سوزونه ډیرو نو ساعه ساعه بشي او چې غنمو بیا نصف ساعه فی النبي صلی الله علیه وسلم ثابت د غنمو جی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای کنا نخرجو خیال کوي منګه ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای منګ وستله فقال ابو سعيد ابو سعيد اما انا فلا زال اخرج ابدا ما عشت سو پوری ز ژوندیم ز د کجور زکات ورکوم سو پوری ز ژوندیم ز د زبیب ورکوم زبیب کې نسب ورکې کې پر صاحب ورکې پورا صاحب ورکي اوس ما که یو سړی وای زه زبیب ادا کوم نو نیم کا پورا سا پورا سا وربشه کوي نو صاحبې نسب باندې ها غنم ورکي نو بیا نسب او نسب غنم فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم لګرا روایت رو سروان دی وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل الزهري ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دا نه چې دا نصف سا د غنمو د نبی اسلام په وخت کې نو نصف سا د غنمو نبی اسلام په وخت کې وو خو غنم هغه وخت کې کمو بیا د شام غنم رالل امیر معاویه دا غنم اوس ډیر دي نصف سا د دې کجورو د سا برابر دی قیمتن اوس ریجه ورکه ریجه او د قیمت د د د 2 کیلو غنمو قیمت یو کیلو ریجه کوي ٹھیک ده 2 کیلو غنمو قیمت او 15 کیلو جوار کوي نو ٹھیک ده زما په خبر پوه شوي صغیر کبیر حر عبد ذکر انسا غنی چې دی هغه تزکیه وکړي الله فقیرکم الله په د باندې واپس کې ډیر دا غلی چې د واپس کړ د ور کړ مطلب دا چې یو فقیر چې بل نه اخلي نه د نصاب لري نما نه لري حول نه حول نه دی شي بلکې دینم کم وي نو چې د روس طهارت دی د ماشومانو د سر صدقه ده ادا کولې بهتر پښوی ها یو داسې فقیر شي چې نن ورکه یو سبا بیا نه ده پکار وبه قال حدثنا علي بن حسن بن بن در البجلي قال حدثنا بين اثنين غنم د دو په ځای ساعه نو دو دو شو فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم ثم تبطان الصغير والكبير والخدم والعبد وبه قال حدثنا محمد بن سعيد من تمر شعير نصف ساعة من قمح آه بصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كل حر ابو سعيد خدري رضی الله فرمایي چې موږ د نبی اسلام په وخت کې کجوري ورکول اوسم کجوري ورکوم ټیک ده وربش ورکولو سا اوسم وربش ورکړي ټیک ده طبيب ورکول سا اوسم سره سا ورکنه ټیک ده کو غنم ورکي نصف سا او نصف سا رستنه ده فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم مملوک ذکر انثى صغیر کبیر فلما قدم علی کوفی دغه را رخص السعر قد اوسع الله علیکم فلو جعلتم وسان من كل شيء نو ډیره خبره بای